بسم الله الرحمن الرحيم تاسو مخارج وي ولس مخارج اوس د دې مخارج د اجرا طریقه څنګه به موږ د هر یو حرف مخرج معلومو اول خو دا ده چې څوک وایي زه د یو حرف مخرج معلوم کړم هغې باندې د غړندې ولګئ او مخکې د ته حمزه ولګئ یعنی هغه د ساکین کی او مخکې د ته حمزه راولي نو کوم ځای چې اواز ودرېدو دا د دې حرف دپاره مخرج دی لکه اب ایب اوب هسې مثلا اق اج ال دویمه خبره دا ده قران کریم کې مونږ څنګه معلومو چې د حرف مخرج څه دی اول تاسو اصول خمسه د مخارج اوې دا او پیژنې جوف الفم حلقه لسان شفتان خیشوم جوف الفم، حلق، لسان، شفتان، خيشوم. جوف الفم دا اصل اول دی اول اصل دی اول جړ دی د مخارجو یعنی په ترتیب کې چې مونږ قاعده کې کوم لیکلي دویم نمبر د حلق دویم دویم اصل حلق اصل اول جوف الفم اصل ثانی حلق اصل ثالث لسان اصل رابع خيشوم اصل خامس دا اصل رابع شفتان او اصل خامس خيشوم ستاسو قاعده کې لیکلي اوس به دا ادا کو د هر حرف مخرج به څنګه معلومو د بسم الله الرحمن الرحیم اجرا اوس کو دې ته وای د مخارج اجرا بسم الله الرحمن الرحیم با په اصول خمسه او د مخارجو کې د اصل رابع نه ادا کیږي چې شفتان دي او د شفتان په دوو مخارجو کې د با مخرج دی د دواړو شونډو لونده حصہ دا د حروف شفویه نه ده بسم الله ورپسې د سین په اصول خمسه او د مخارجو کې د اصل ثالث نه ادا کېږي چې لسان دی او د لسان په لسو مخارجو کې د سین مخرج دی د جبی سوکا او د برنو او لاندنو غاخونو سوکا یعنې د ژبې څوکه د لاندې غاښونو څوکه سره ولګي او د لاندې غاښونو څوکه د بره غاښونو څوکې سره ولګي دا د حروف صفیریه نه ده ورپسې میم په اصول خمسه او د مخارجو کې د اصل رابع نه ادا کېږي چې شفتان دي او د شفتان په لسو مخارجو کې د دې مخرج دی د دواړو شونډو اوچ حصه دا د حروف شفویه نه دی بسم الله میم پس بیا حمزه ده اگر چې اوس ویل کېږي نه غورځېدلې ده خو الله کې اول کې حمزه شته بسم الله په اصول خمسو د مخارجو کې د اصل رابع نه ادا کیږي چې حلق دی دا اصل ثانی نه ادا کیږي چې حلق دی او د حلق په لسو مخارجو کې د د حلق په دریو مخارجو کې د دې مخرج د اقصای حلق دا د حروف حلقیو نه دی بیا لام په اصول خمسو د مخارجو کې داسې ثالث نه ادا کیږي چې لسان دی او د لسان په لسو مخارجو کې د مخرج د طرف لسان کله چې د سلور غاښونو د اورو سره ولګي دا د حروف طرفیه نه ده ورپسې ها په اصول خمسو د مخارجو کې د اصل ثانی نه ادا کیږي چې حلق ده او د حلق په درو مخارجو کې د مخرج د اقصای حلق ده د حروف حلقیه نه ده ورپسې بیا همزه دا خو تاسو وي ورپسې د لام عام مو وي ورپسې د را په اصول 500 د مقارج کې داسې ساز نه کېږي چې لسان او د لسان په لسم مقارج کې د مخرج د جبي طرف طرف لسان یعنی د جبي سوکا او مخامخ درې غاخونو اوري سره د داسې به وایي طرف لسان سره د ظهر لسان د جبې د شان ځکه پر په را کې د جبې شام لګي بیا ح په اصول خمسو د مخارجو کې د اصل ثانی نه ادا کیږي چې حلق دی او د حلق په دریو مخارجو کې د مخرج دی وسط لس وسط حلقه یعنی د جبې م په اصولي خمسه او د مخارجو کې د اصل رابع نه ادا کېږي چې شفتان دي، د شفتان په دوه مخارجو کې د مخرج د دواړو شونډو چهیسه او دا د حروف شفویه نه دی. ورپسې د میم پسې الف الرحمه په اصول خمسه د مخارجو کې د اصل اول نه ادا کیږي چې جوف الفم دی او د جوف الفم په دریو حروفو کې دا الف مد ده او دا د حروف مده هوائیه جوفیه ونه ده نون په اصول خمسه د مخارجو کې د اصل ثالث نه دا کېږي چې لسان دی او د لسان په لسم مخارجو کې د مخرج د طرف لسان چې کله درې غاښونو د ورو سره ولګي دا د حروف طرفیه نه دی بیا ورپسې حمزه مو مو لام مو مو را مو مو حام یا الرحیم اصول خمسه د مخارجو کې د اصل رابعه نادا کوي چې شفتان د شفتان په دوه مخرجونو کې د مخرج د دواړو شونډو اوچ حصہ دا د حروف شفویه او نه دی په دې طریقه به تاسو اجرا کوئ الحمد لله رب العالمین الحمد حمزه په اصول خمسه او د مخارجو کې د اصل ثانی نه دا کېږي چې حلق دی او د حلق په درې مخارجو کې د مخرج د اقصای حلق او د حروف حلقیه نه دی لام په اصولي خمسو د مخارجو کې د اصل ثالث نه ادا کېږي چې لسان دی او د لسان په لسو مخارجو کې د دې مخرج د طرف لسان چې کله څلور غاښونو دورو سره ولګي دا حروف طرف یو نه دی حا په اصولي خمسو د مخارجو کې د اصل ثاني نه ادا کېږي چې حلق دی او د حلق په درو مخارجو کې د دې مخرج د وسط حلق دا د حروف حلق یو نه دی میم په اصول خمسو د مخارجو کې د اصل رابع نه ادا کېږي چې شفتان دی او د شفتان په دوه مخرجونه ګڼي، دې مخرج د دواړو شونډو اوچه حصه او دا د حروف شفویو نه دی. دال په اصول خمسو د مخارجو کې د اصل ثالث نه ادا کېږي چې لسان دی او د لسان په لسو مخارجو کې د دې مخرج دی د ژبې څوکه او د مخامخ ثنایه علیا او جړې دا د حروف نطعیو نه دی. لله لام په اصول خمسو د مخارجو کې د اصل ثالث نه ادا کېږي چې لسان دی او د لسان په لسو مخارجو کې د دې مخرج د طرف لسان چې کله څلور غاښونو د ورو سره ورګي دا د حروف طرفیو نه دی. اعوذ اعو شونډې به مکمل ګولي شونډې دوه ځایونو کې ګول کېږي ضمه کې او واو کې ذال کې به د دواړو لاندې بر غاښونو منځ کې جبه لږه را بهري اعوذ ذو کې به شونډې ګولي ځکه ضمه ده اعوذ بالله بالله کسره به کسره ادا کې من الشیطا من الشیطا من الشیطا اوس طا به ډکه ادا کوي ور سره الف بم ډکي من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم کې را مشدده ده او رای باندې چې کله شد راشي نو دا په اصل کې دوه راګانې وي اوس دا دواړه راګانې به ډکې ویل غواړي من الشیطان الرا ځکه فتحه پې راغلي په راجې فتحه راشتي را ډکوي من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بسم الله بدا سنه جی هیر رح دلته مرا ډکه ځکه چې پرا فتحه را ډکه او دوه راګانې دي نه هر کلمې باندې چې شد راشي اصل کې دوی په کم حرف چې شد را نو اصل کې دوه حروف دي نو دلته پرا شد نو اصل کې دوه راګانې دي دوه ډکه اے بسم الله هیر راح دواړه بډکی او شد بم صحیح وي بسم الله الرحمن الرحیم خو چې کم سړی یا زنانه شونډې ګول کوي په وخت د غټ حرف کې نو دا به غلطي شونډې به اله ګول کیږي چې کله په دومای بسم الله الرحمن الرحیم دا د تلاوت انداز او طریقه ده اکثر زنانه چې اعوذ بالله بسم الله وي نو د ناتخوانانو په طرز وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الوبی دی سي تلاوت د پاره الله خپل आवाज پیدا کړي لکه جړه د پاره خپل आवाज دی او د خندا د پاره خپل بیا د تلاوتونو کې د اوازونو ځان ته علم دی او د دې و اصول دي د خفګان اواز د خوشحالۍ اواز د شوق اواز د جړا اواز دا ټول به ان شاء الله ور سره ور سره لګ لګ وایو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين